ډېره مننه زموږ بل اورېدونکی سید قیس سادات د لغمان ولایت څخه لیک رالېږي او پوښتنه کوي که یو څوک په هېره روژه وخوري په دغه حال کې روژه ورته یاد شي هغه شیان چې په خوله کښېږدي هغه څو کړي یعنې ویې غورځوي روژه یې ماته ده او که نه حضراتو هغه مقدار اوبه او خوراک چې د کړو تر دغه وخته روژه تېره وه هغه معاف دي دغه شی چې په خوله کې وو او د درویزانو په یاد شوه یو دم یې هغه شی ټکي تر دغه یاداشت وروسته مې کوم شی نه وي تېر کړي حضرات روژه شي ده شي ده شي ده حق ده د ده روژه نه ده ماته او پر دغه روژه هغه قضا د دغه روژې نشته اوس خلاف